شو پاول کې ورته وی چې ګورئ تاسو ته چې کوم شیان حلال دي هغه حلال وګڼئ دویم نمبر کې ورته وی چې د الله جل جلاله چې کم په بعد زاینو کې په بعد مقاماتو کې کم شیان حرام کړی دي نو هغه حرام وګڼي او د الله حرام چې کوم دی هغه محلالوي او بیا ورته په بل عقد او په بل قانون کې ورته وی چې د منځ او د او دس طریقې ورته وکولا څلورم نمبر عقد کې دا و چې تاسو گواهی کوئ نو گواهی د الله د پاره کوئ او په انصاف کوئ اگر چې تاسو پکې نقصان ولینی پنځم عقد دا و چې د الله تعالی باندې توکل کوئ ځان په سپاره یو د بل چا باندې اعتماد مکوئ اوس تر دې پورې چې دا پنځه عقدونه او پنځه قوانین ذکر شو نو دا غې نه ورسته اوس تاسو ته هغه دوه ډلې خي چې هغه د دې عقود د خپل عقدونو چې پاغي باندې الله تعالی په خپل دور کې کم عقود او کم قوانین لازم کړیو او هغه د هغه قوانینو وفاداری نه وکړي نو د هغه څه انجام شو څه نقصان شو هغه دوه ډلې دي یو يهوديان دي او بل نصارا دي يهوديانو باندې الله تعالی بعض عقود او بعض قوانين لازم کړیو چې دلته به ذکر کی پنځه امور دا غینا او هغه د هغه وفاداری او نکړه نو الله تعالی په پنځه عذابونه راوستل بیا به وای چې مدک شانتی دغه عقود د نسواراو سرم شوی او نسواراو باندې دغه احکام کې خود شوی عیسایانو باندې هغه هم داغي وفاداری او نکړه نو الله تعالی داغي په بدل کې پاغوی باندې هم یو غټ عذاب راوستو نو دا دو قومونه ذکر کړي او تا ته اصل کې دا تاکید داغي مسلې د پاره چې تا ته وی چې اوفو بالعقود د عقود وفاداریو کوي د عوادو وفاداریو کوي ولی زکه دوو قومونو نه وکړي چې نه وکړي څه نقصان ورته پیښ شو نو هغه درته بیانې صحیح ده ان شاء الله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغست والله تعالی میثاقا پوخ لوز بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا بنی اسرائیل یهودیان د یعقوب علی السلام اولاد نصارا او تم راضی خدا اول عقد چې ذکر کیږي نو دا د یهودیانو دی وبعثنا منهم 12 نقیبا وعده ته پساغستوا نو ډېر وعده وی یو وعده په جهاد باندې هم وا او د جهاد د وعدی طرف ته اشاره ده وبعثنا منهم 12 نقيبا او مقرر کړو موږ د دوینا دولس کس مشران د قوم نقیب نقبا دا هغه مشران دي چې هغه د قوم نگرانی کوي او د قوم خیال ساتي ا د قوم تنظیم چلی نو هغه الله تعالی په دوی کې دولس کسان مقرر کړیو دا د جهاد د پاره د دوی یو تنظیمی تقسیم وو لکه سړی چې مختلفې جبهې جوړي کې مختلف جماعتونه جوړ کی نو بنی اسرائیل کې داسې مختلف مجموعې جوړې کړې شوې وي او بیا په هر مجموعه باندې یو مشر او یو امیر داغي تفصیل به بیا روز ترازی ښا تاسو ګورئ وقال الله انی معکم الله تعالی ورته ویلو انی معکم یقینا زتا سرهم زتا سرهم زما خصوصی معیت بتا سره زما مدد بتا سره خدا پینځه کارونه بکوي لا ان اقمتم الصلاه کچارته تاسو پابندی وکړه د مونږ یو بدا کار کوي چې د مونږ پابندی بکوي یعنی دغه چې کوم دی انفرادي اعمال بدني اعمال داغه به خیال ساتي دویم واتیتم الزکات کچارته تاسو ادا ک زکات ورمکړه زکات دریم و آمنتم برسلی او تاسو ایمان راوړو پر رسولانو زما باندې ټول رسولان مو منل دریم سلورم و عذرتموهم او دا غیر رسولانو مدد مو کړو و اقرضتم الله قرضا حسنا او الله تعالی ته مو قرض ورکړو قرض خيستا نو قرض نه مراد ما تاسو ویلو هغه انفاق ته د الله تعالی په لار کې خرچه کول دي خودی ته قرض زکوي چې داسې الله تعالی درکې لکه څنګه چې سړی په چا باندې قرض پوری وي مطلب الله تعالی د چا عمل ضایع کوي نه خجی لا اکفرن عنکم اوس دا غي په بدل کې وسره دا وعده وکړي چې انی معکم یو بد تاسو سره خدا پینځه کارونه بکوي بل لا اکفرن عنکم سیئاتکم او لری بکم تاسو نه سیئاتکم گناونه تاسو یو معنی دا غدا دیو معنی نو یقینا دغه سړی گمراه شو د لارې حق او برابر نه دا تر دې پوري دا خو اتنا وعده واغستا د وعدی په بدل کې وسره بیا سو کل پنځه امور په فرض کل او دا هغه په بدل کې وسره درې وعده وکړه الله تعالی خو دوی څه چلو کو دوی هغه وعده ما تکړه نو چې وعده ما تکړه نو څه چل پیو شو دا غي پنځه عذابونه رالل الله غب ذکر کوي فبما نقضهم ميثاقهم فبما نقضهم نو په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم غخپل لوز او وعدی لرا لعناهم اول عذاب داو لعناهم الله وای چې مونږ په دوی باندې لعنت وکړو څنګه لعنت په وکړو نو دیو خدا مانړه چې تاردناهم عن الرحمت مونږ د خپل رحمت نه وشړل دویم دا دی چې لعنت نه مراد هغه اصحاب السبت د خالد او رد د هفتی د ورځ چې دوی کوم خکار کولو دا غي په بدل کې الله جل جلاله په دوی باندې عذاب راوستو نو بزوغان او شادوغان ته نه جوړ شو یو دا او شو دویم وجعلنا قلوبهم قاسیه وجعلنا او وګرځول مونږه قلوبهم زړونه دوی قاسیه تم سخت او تور زړونه سخت شوخه زړونه سخت مطلب دار نصیحت په اثر نکاو الله جل جلاله په زړونو باندې مهر لګولو دریم څه عذاب راغی دریم صفت په دوی کې دار راغی دا دوی یحرفون الکلمه عن مواضعه اړول به کلمې عن مواضعه د خپل مناسب زینونه د خپل مناسب زاینو نه به هغه کلمې اړول څه مطلب ده نصفی مدارک کې معنی کوي یفسرون کتابهم بغیر پوش بی بغیر معناها ما تفسیر د کتاب به کولو په غیر معنی سره الټا معنی به تنه وباسلی او صحیح معنی به کوم دنه هغه داغه نه کوله دا معنی وا ونسو حظم مما ذکروا به بل دغه دا وکړو ونسو او دوی هیر کو حزن یو غټه برخه مما د اغنا ذکرو به چې دیت نصیحت ورکړ شو پاغي باندې دوی ته کم نصیحت بیان شو هغه دوی هیر کړو نو هیرول په هیرولو باندې خدا مطلب دا چې سړی ګناګار نه کنا دا خو مطلب غیر اختیاری کارو شو نه دلته کې دوی معنی کوي ترکو نصیب انفسهم مما امروا به من الايمان بمحمد صلی الله علیه وسلم دوی هیر کړو حزن یو برخه یعنی پری خودا یو برخه د ایمان نه چې الله دوی ته امر کړو چې دا به منئ هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وی هغه به ایمان راوړی دوی هغه پری خودا یو معنی دا ده دویمه معنا دا ده چې نصفی کړي دا هغه وای قصد قلوبهم زړونه سخت شو وفسد او فساد پکې راغی نو فحرف التورات تورات دوی تحریف پکې وکړو وذلت اشیاء منهم ها منها من حفظهم د دوی د حافظین د هغه په وجه باندې الله بال سیدنا ورکل هغه علم په باندې کړو ها د دې دا کې ابن عباس ته وای او ابن مسعود سے نم نقل دی چې کله د بعض گناهونو په وجه باندې بعض علم د سړی نه هیریږي بعض لارې د علم په بنديږي بیا وته هغه نخ کار کیږي هغه دلیل ورته نخ کار کیږي نو ونسو حظا مما ذکروا به کله چې دی په تورات کې تحریفات وکړل کله چې په دوی کې قسوت القلب راغې دړونه سخت شو الله په دا عذاب راوست چې د دوی نه علم واغستو د دوی نه علم واغستو نو بعض مسائل د دوی نه هیر شو ګناه راکاږي یو ګناه سره او کی کنه دا غي د وجنه کله بل ګناه کیږي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من اکل الحرام عصى الله شاء ام ابا سړی چې کله حرام خوري نو د دنه بد الله نافرمانی کیږي کړه د زړه غواړي او کې نه غواړي نو بعض ګناهونه د بعض ګناهونه د وجنه راځي نو دوی چې کله دغه وعده ماته کړه دا غي په وجه په دوی کې دا مرزونه پیدا شو صحیح شو نو هغه دار ولا تزالو تبا همیشه تطلعو چې خبرې کې با علا خائنتن پا یو خیانت باندې منهم د دوینا همیشه به خبرې کې چې نه دا خیانت کو بل ور دي دا او کو بل ور دي دا او کو رضالتونه پکې روزانه نوی نوی راوځي صحیح شو یو دا معنا دا یا دار ولا تزالو تبا همیشه تطلعو چې خبرې کې با علا خائنتن علا طائفه علا فرقه خائنه منهم په یو ډله باندې چې خیانتګر به د دوی نه الا قليلا منهم مگر لږ غوند خلق د دوی نه چې هغه خیانت نه کوي فاعف عنهم نو ورتیر شه د دوی نه پرېګه دا مطلب دا دی دوی سره لاندې ما جوړا وا پرېګه چې څه کوي هغه به کوي واسفح عنهم او مخ واړه د دوی نه مخ اړول واسفح د دوی نه مخ واړه مخ اړول څه مطلب دی یعنی ته د دوی مخ ته ما تاسو ته وی چې خوش اخلاقی ور سره مکوا سخت انداز تو سره ملاویږي نور وعد هغه ورته کې ان الله يحب المحسنين یا فاف عنهم بعد وی د دوی دا غلطی پریک دا وصفه او تو ورته سو کا معافی وتاو کا ان الله يحب المحسنين الله تعالی خو احسان کوونکی احسان هم ور سره کا پریک دی ومن الذين قالوا انا نصارى اوس راشه بلړلا هغه چې د ایفاء العقود د وعدو ماتولنا بلډل مخالفت کړو هغه نصارا او عیسایانو په هغه کې سره علل په هغه سره نقصانات او سره عذابونه پرارل هغه درته ذکر کړي ومن الذين دا ومن الذين پاغه د ایمان عطف ته لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل نو میثاق بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې دا عطف ته لقد خذ الله الله غستوا میثاق المیثاق من الذين اغستوا وعد د هغه کسانو نه قالو چې وی وی ان نصارا یقینا مونږ نصارا یو ففخر سره دا وای مونږ نصارا یو دا ولي وای دکه چې موږ د عیسی علی السلام مدد کړ دې الله وای د دوی نه مواده غسته وا اخذ نا میثاقهم موږ غسته ول دوی نه میثاقهم غ پوخ پوخ لوز د دوی نه فنسو حظا مما ذکروا به فنسو حظا نهیر کدوی یا پری خودو حزن یا وغټه برخه مما ذکرو به دا هغه چې دوی ته بیان کړل شوی دوی هغه برخه پری خو د پاغواده باندې پورواله و نکړو توحید او رسالت یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل هغه پرې خودل نو چې پرې خودل نو فاغرینا داغه عذاب څه شو الله وی ما پیدا عذاب راوستو فاغرینا نو راپور تکړو مونږه بینهم العداوه پمینځ دوی کې دشمنی والبغضاء او کینی الی یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې وسوف ينبئهم الله او ذره خبر بور کې الله تعالی دوی ته په قیامت کې بما پاغا عملونو کانو چې ودو یسنعون کون کې داغه عملونو هغه عملونو به الله وای زبو سره بیا ال حساب کومه ها یعملون چې دوی کوم عمل کولو دلته کې یسنعون وی چې دوی کوم عمل جوړولو دا یو تولی وی ځکه دا علما وکنه نو علما کله بیا داسې ورانه کوي چې کله خراب شي خراب علما کی وی نو هغه بیا کله بد عمل کوي خو جوړی وای دام په دین کې راغله دي نو دین ته نسبت کوي نو دې کې وجنه ته صنع او ویل عمل ورته ونه ویلان کې صنع جوړول ته وای عمل کول ته وای بما کانوا یصنعون په سبب د دې چې دوی عملونه جوړول د ځان نه په دین کې سيزونه راو باطل واغه به جوړول ښا